پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 03015710124زمنګ لار هغه تاسو له کافی نو دې ځکه فبهدا هو مقتدی او روان شه په لار دی باندې قول پیغمبره لا اسالکم نه غواړم تاسو نه علیه پر تبلیغ باندې من اجر اجرن سمزدوری ان هو ان دا قران الا ذکر مگر نصیحت دی للعالمین د پاره د خلکو د دې وجنا د دې آیت لاندې مدارکم لکې دارنګ نورو هغه وایي چې اجرت په تعلیم دو قران باندې اغستل دا ناجیز دي دارنګ پر روایت د حدیث باندې اغستل اجرت دا ناجیز دي او دا غا خدای چې تعلیم نو متأخرین هغه جیز کړی دي او متقدمین چې کم دي نغي خو نه دی قائل دارنګ امام صاحب هغه نه دی قائل خو قران باندې خوړل سکل اغستل دا ټول دغه چې کم دنو انکار کی دا غین چې دانشتره د قران باندې اغستل خوړل سکل دانشتره لا اسلکم علیه اجر ان هو ان دا قران الا ذکر مگر نصیحت دی للعالمین د پاره د خلکو وما قدر الله او دی تعظیمونه کده الله حق قدره رشتنی تعظیم اس قالو کله چې وې د ایمان ذل الله نه دلاله ګل الله علی بشرین پس بنی آدم باندې من شی سید انکار وکړو چې مونږ نه منو بس نشته لري چې الله نه دلاله ګل دا یو با مفسرین بازی وی چې دا یو يهودیو نه هغه د نظرانو شکرانو ډیر پړسول و بالکل په آرامه چل کې ته جوړ کړو و نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل چې غټ سړی د الله بدیش مطلب دا و چې هغه دشمنو کنه عام تاورنه چې کنه عام سړی یعنی دا سړی د الله بدیش ناغوی بس الله یې سم نه دی را لګي وای نه د قران نه دار سره چې کوم دی هغه منکر شي الله وای او دا کتاب انزلناو را لګل دی منګه مبارکون د فیدین د کتاب دی مصدق الذی تصدیق کون کړه دا غسو بین یده چې مخکې ځنه دی ولتنذر ادر پاچو یې ام القرى هغه اصل د کلو مکی والا ومن حولها غیر چا پر داغینا دی قران سره باغی خبره یره ورکا انذار ورکا چې چا مانو هغه ته بشارت چا نه مانو یره ول ورکا والذین کسان یؤمنون چې یقین کوي بالآخرت پر د آخرت یؤمنون به یقین کوي په دې قران وهم او دی علی صلاتهم ومنذن خپل باندې یحافظون ساتون کړي او چا چې د الله کتاب ته لاس واچو او هغه په خپل عمل کړاوس دنیا کې هم نه خرابېږي آخرت کې هم نه خرابېږي و دواړه جانبه قسط شي ومن ازلمو اسوګ زیات ظالم ممن د آچانه افترا چې جوړي علی الله په الله باندې کذبا درو او قال یا وی د اوحیلیا وحشو د ما تا ولم یوها او وه نه شي ویل د تا شیون لغوندې شیون ایسه ده کنه لغوندې ومن قال او اسو چې وی سنزلو زرد چې جوړ بکو مثل ما پشان دا انزل الله شرع لګل دی الله دا ځکه سره موږ هم کتاب جوړ جواب ولو ترى کچره تو ویني از الظالمون وکم چې ظالمان فی غمرات الموت په سخرو د مر کی والملائکه فرشتي باسطو او د کړي ایدیهم لاسن خپل لاسونه او د کړي ورته وي اخرجوا انفسکم وباسي ساون خپل وباسي ساونه نساخو سم دا غنوزی خدا لپاره توبیخ او د لپاره د زور نه لکه د غل په جیب کې پولیس واره لاس ورکړي او ته یو باسه پیسې وباسه مالو دا زورن نه ولا وای دا سه پرشته وته یو باسه سونه خپل الیوم ان الوزی تجزاونا سزا در کول اشتاستا عذاب الهون عذاب در سوی بما فسوب دا غی کنتم چوی تاسو تقولون چوی بتاسو علی الله فالله باندې غیر الحق نه حق وینا یا فرادا یوازی وغیر الله بد سره نه ای چې تاوی پلانې پیر به مونږه بچ کی خپلانې بغیږي ولي هغه کې میګ نشته وای کما خلقناکم لکه څنګه چې تاسو پیدا کړی وای یا فرادا معنا فرادا یوازې مال بد سره نه خپلوان بد سره نه غیر الله بد سره نه کما خلقناکم لکه څنګه چې پیدا کړی موږ تاسو اول مرتين په اول پیره کې نو اول پیره کې څنګه دنیا ته څنګه راغلو بربند ایس وسره نو دک کسه تن تنها با الله ته پیش کړي ځکوي اول مرتين اول پیره یاد کړي چې دنیا ته څنګه راغلو یوازې ایسوک دې سره پلارین راو او دا هم نه دې سره ها مؤمنانو سره به او رګ بشي تاسو نه ما سو کنتم تزعمون چې تاسو دا غي داوي کوله اوس دې ځکه دلیل عقلی الله پیش کی پر د شرک فعلی چې ارس در الله پیدا کی د بل چا نظر نیاز ما ور کوي ان الله بشک الله فالق الحب شلون کړه دانه دی و نوا د ځنی دی ځنی او دانه و دې ته وګوره دا سو کوي دا سخت شری الله کولاو کې پرې نه دی نو هغه الله نه غواړه نو ستاسو سخت مشکل کار به تاسو الله سن یخرج الحیا پیدا کی ژوندې من المیت د مړینا و مخرج المیت او پیدا کی مړې من الحی د ژوندینا سمات لبو مؤمن د کافر نه پیدا کی او کافر د مؤمن نه پیدا کی دی ته وګوره ذالکم الله د دې کارونو تاسو کون کی او الله دی فانا توفقون نکم تعرف تعالی له شه د حق نه فالق الاسباح چې اونکه د سباره وسپین سبا د تور شپې نه روباسي دا کسې کته الله ته رجوع کړه او قرآن او سنت باندې مضبوط شي ان دا غ تور تیارو د خرندونو دا غینه بروزي هغه صفا او درنا میدان ته بروزي الله بر د مشکلاتو نه روباس او ځکه حدیث کې راځي کنه نبی علیہ السلام فرمایي الله وی زما عبادت ته ځان فارغ زما عبادت ځان فارغ کړي تاسو له بز کافي شم او څوک چې چا ځان فارغ نه کو نو الله پروانه ساتي کر دنیا پار یو کند کې دی هلاکی علی فالق الاسبا چون کې سبا وجعل الليل او ګرځول د شپه سکن اند پاو د آرام و شمسان ور ور قمر اسمه حسبانا په انداز باندې ذالک دا دا تقدیر العزیز العلیم اندازه دا الله دا چې زور ور دی په پارسو بل دلیل وهو الذی الله غزاد ته جعل عشر پیدا کړی دا یعنی ګرځولې دا لکم النجوم ستاد پارستوري له تحت دو بها د پاچ لارم پاغه سره فی ظلمات البر پترو د وچکی والبحر دلوندکی قد فصلنا الآيات یقینا واضح بیانو موږ دلایل لقوم یعلمون د پاده قوم چې غي پوشي بل دلیل وهو الذي الله غزاد ته انشاکم چې پیدا کړی تاسو من نفس د یو نفس نه من نفس واحده د یو نفس نه فمستقر پس تاسو د پاره اوسېدلې و مستودع او زید قراری دی مستقر دنیا مستودع برزخ یا مستقر دنیا مستودع آخرت الله دا مستاده لپاره پیدا کړی قد فصلنا الآیات یقینا واضحه بیان کړی موږ دلایل لقوم یفقهون د پاده قوم چې غي پوشي بل دلیل په پرنګارنګ طریقو سره بهر رنگی که خواخی جام می پوش منندازه قدتر می شناسم وی کارنګ جامه واغوندې نو ستا قدمونه زه معلوموم ستا قدمونه زه پیژنم چې دا پلان را دا کسې دلیل اکه مسله دا غیر پیر او شپه په غلډیر رنگارنګ طریقو سره دلیل بیانوي وهو الذی الله غذاته انزل چرالیږي من السماء دبرنا مان باران غونچه داغه قنوان زمبکونی دانیت نزدی نزدی هغه د کجورو غونچه کو هغه د غټي کجوره پسته پسته رو جماعت کې چې کم دي خوري سوره خیر الله دې ته وګوره وجنات باغنا من اناب انګور وزيتون او وزيتون خون والرمان انار مشتبهان چې بعد یو شانې و غیر متشابه بعد نه یو شان او به یو شان دي خوندونه جدا جدا دي انظروا ګورئ لا سمره میو داغه ته اذا اسمرا کله چونسی کچي وینه او پخیشي بیا وته وګوره سوره خوږی خوږی ان فی ذالک ان فی ذالک بشکا پدې درېلو کې د آیاتن خامخانه شانې دي لقوم یؤمنون د پادا قوم چې یقین کوي رات کې مشرکین بل جن باندې او دا ور توحید بیانې وجعلوا لله او دې ګرځول دي الله سره شرکال جننه ایسداران د پیرانو نه وخلقهم او پیدا کړی دي وخرقوا او دې جوړې لو دغه الله لرا بنی نظامن وبنات اولنا بغیر علم او بغیر دلیل وسدل په چا ویل دي الله ویل دي سبحانه دا ور توحید او دغه جواب سبحانه آخری رکو آیت 101 سورة الانعام کی دو غټ مسئلے بیانی دلی یا ورد د شرک اعتقادی او دویم رد د شرک فعلی لمبنه حصہ دا اول آیت نه تر یو سل اتلسم آیت پورې وا او په دې کې رد د شرک اعتقادي وو یعنی د عقیده د شرک رد یې کو چې عقیده د شرک مساتای دوی مېسا د یو سل مل سمایتنا تر اخره پورې او په دې کې رد د شرک فعلیو بیا صورت کې عقبات ستو شپږ عقبې ان غونډې چې هر مبلغ هغه ته ودا راځي او صورت کې سلور قسمه شرک رد کو په دې مسله باندې بیان او درش پلیتای د مشرکین ذکر کولې او سلیرش دلیل عقلی او د الله په توحید اول لزایا داور توحید او دو زایا رد شفاعت قهری دې طریقې سره سورج چې کم نه دا روان دو وز دې ځکه بیا عرب کې په تولید الولد عورت کې په اتخاذ الولد چې الله سره نه ایبان نشته دا الله اولاد نشته او بیا داور د دا سمرا د دا داوی هغه ذکر کوله بدیو السماوات بے مثالا پیدا کون کې د اسمانونو دی والارض او د زمکو دی داس اسمان او زمکا مخلوق کې څوک نشي پیدا کوله ان یکون له نسرنګ بشی دا د پارا ولدن اولاد چې داس اسمان ازمک الله به مثل پیدا کړی دی اولاد بوله څنګه شي چاته ضرورت دی ولم تکل له صاحبہ او نشتره دغه الله لره بیبي وخلق او پیدا کړ دې کل شیء هر یو سیز وهو دغه الله بكل شیء علیم فار یو سیز باندې پوره اراد په تولید الولد کو وسرت په اتخاذ الولد کوي چې الله سره نایبان نشتا نازول نشته وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم دې کې رد کو ار یو شی الله پیدا کړل والثمرة ذالکم الله علا کل شیء وکیل پارسز باندې ذمہ دار دی داور توحید هغه چې کم دینه بیان کړه اوس دې دې کې ارات کی پاغه چا باندې معتزله چې هغه د الله دیدار دانش کې دی لا تدرکه الابصار احاطه نشي اچولې په الله باندې دا نظرونه وهو او دغه الله یدرک الابصار دغه الله ګیرا چون کې دی په مخلوقات باندې ودغه الله ګیرا چون کې دی لیکن مخلوق ويراه المؤمنين في الاخره او ویني به مؤمنان په آخرت کې آخرت کې به ویني اغم انوارات د الله وي نو الله وی لا تدرکه الابصار احاطه نشي چولې زیو جنا معتزله وی چې د الله دیدار نشته ری ولې نشته هغه وې د یو سیز لیدل په دې باندې کېږي چې دا غي جسم وي لکه جسم وي ناغه لیدې شي الله له جسم شته نه د دې وجه ناغه وي نشتا د الله دیدار نشته لري لیکن حدیث کې شتا قران کریم آیاتونه په دې باندې دلالت کوي چې د الله دیدار شته مؤمنان مې ویني احادیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام سره ناستو او سپومه د سوار لسمه شپې وا او رنه هغه کړه وا پوره شي وا نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ته فرمایل تاسو به د الله ملاقات داسې کوئ لکه څنګه چې داس په مې تاسو وینئ اوم دک کسې به تاسو د الله ملاقات چې کم دی نه کوئ انکم ستراون ربکم کما ترون القمر ليله البدر څنګه چې دا رسول الله سن سپومه تاسو وینه د کسب د الله ملاقات تاسو او د قران کریم آیاتونه به مشتا لکه سوره یونس کې یو لسم سپاره کې شپږشتم آیت وګورئ نال تمشتا للذین احسنوا الحسنى وزیاده للذین احسن الحسنى وزیاده د پار دا کسانو چې اخلاص کړي دي عمل کې جنت ته و زیاده او زیاته بدل ورلا روایت دالت مراد عبد الله ابن عباس عبد الله ابن مسعود رضی الله عنهما اغوی مراد تنا د الله ملاقات او دارنګي سوره قیامه کې التم وی دا الله ملاقات دا بکیږي مؤمنان به دا الله ملاقات کوي او مشرکان دشمنان د الله هغه به بیرته کول شي هغه پس کول شي بیرته کول بشي او مؤمنان هغه به د الله ملاقات کوم دینه کوي وز دې ځای کې درې معقبه غونډه هغه ذکر کوله چې به ملک ته راځي ناغه به وي مخالب وي یره دې څه وي دا پلانې خبره سي نه را یره دا بل خبره ده په کې لاسو به کم دې ذکر کړی اکل وای دا ورته چا خولې دي دا قسم اعتراضات کوي با لیکن ته چې کم نه پروا باندې ساتي وکذالک دارنګ نصرف الایات اړو راړو مونږه دلیل وليقولوا او د دې لپاره چې وای دا خلک مخالفین درستا درستا معنا ممن تعلمتا چا نه داس د کړی دی درته چا خولی یا ورته وی قرأتا وتعلمتا تعلست دی او بیا رز د کړی دی نو دا خلک لولیز د کینو دا غسی سلسله روانه ده خلک د کی الولی او کله به ورته وی دا رسد احوال السابقین دارست احوال السابقین دا قصې د پخوانو خلکو دي دا قصې نور څه نشته لري خو بس قصې را په مخه کړې او موږ ته چې کم دی نه وای او بل قرات دارست دا زړه شعر دا مسله بل مسله بیان کچرتا سنور سوایا بس دې له زور کړه چې شرک دی او شرک دی او بدعت ته بدعت ا توحید دی د دنیا کې خدا غدینو د دین علاوه خو ډکېدلی او تشهیدلی او خروج کولی دنیا کې هم مقصودی سیز توحید او سنت چې وه کول شي تا تامر ربک د طرفه درستانه ځکه تا ته بخلک نور څه نور څه خسته کی یل دیر راشه او دا مسله او کا هغه او کا دغه تا ته حکم درنه اتبع ما اوه الیک من ربک دانګي تا ته بنور څخه استکی خطب وینه قران دا الله کتاب او بیا خصوصا د رمضان مبارک لا اله او دی به تا ته بدر دوی کنزل بکی ستا او ستا ته به بدر دوی تو پروانه ساتي وایره یو سو خلی نور کنزل کا دا غو تاسو د خلی نه ګلنه رو دړول او عارض عن المشرکین ولو شاء الله او که خوخوی دا الله ما شرکو دی به شرک نو کړي وما اجعلناک او نه ګرځول منګه تو علیم په دی باندې حفیظا ساتونکې تر دې د اعمالو نگران سو نو دا ځکه آداب چې کم نه ذکر کول ولا تسب الذين ابيذتي مکوي دا کسانو يدعون چې دی را بلی من دون الله سوا د الله نه فيسب الله نو بیزتی بو کی د الله عدوان په دشمنه بغیر علم بغیر د پوینا پته بوته نه معلومات بوته نه ان چې تر هغه مشر کنزي او بدر دوی نه غیب استا کنزینو ځکه نبی له صلوات والسلام او فرمایل تاسو خپل مور پلار کنزي ما د صحابه کرامو داسې بسو کې چې خپل مور پلار کنزي وې تاسو د بل غو کنزي لکه چې تاسو خپل او کنزي نه ردی وجنه الله وی وس پکاوي مکوي بی عزتی چې کم نه ده چا کوي ما او سب یو سب دی او بل شتم دی سب او شتم سب سپکاوی ته وي تاسو نقصانونه او د غرو باسي پلانې داسره پلانې داسره او سب چې کم نه کنزل ته وي نو څه مطلب دی صحابه کرام دا غي سپکاوي نه د پکار کنزل غي د سب نه کوي سپکاوي نه د پکار چې حضرت عثمان رضی الله عنه د افریقې خمس الخمس ا د خپل ترزی مروان ته کم دین ورکړو حالان کې خبره داسې نه و تبری دریم جلد کې اصل واقعا هغه ته اشاره کړې ده او هغه نقل کړې ده چې حضرت عثمان زلانو دا فرمایلیو چې چا د غزې فتح کو ناغي له وزه انعام ورکوم ناغه رو لګي دا هغه غزې فتح کو کله چې فتح کو نه داغه هغه سره سپین تقریبا 15 لک روپو هغه کېدل او مروان چې کم دین هغه اغستیو او داغه پیسې بیت المال ته ورکړي او حضرت عثمان زلانو فرمایلو چې دا حضرت عمر زلانو زمانہ کې عمده کتی شو انعامات ورکړو لیکن هغه چې کله دا سو کړل نو حضرت عثمان رضی الله عنه تراغله خلک او ته دا کار صحیح نه دی نو مودودی وی چې خلک پاغي خپاو خلک سو کو سبایان اغي خپاو ناغه ټیک دا ناغه نه واپس کو او هغه پیسې ورکړ دا هغه تقریبا 15 لک روپۍ جوړې دي او هغه بیت المال ته ورکړ نه دې څه خرج دې دې څه دغه دا رنګ نور داسي سپکاوی د صحابه کرامو چې چې د هغې مشاجرات چیړی او بدرد پلانی داسې کړو پلانی داسې کړو کار د شیعاګانو دی شیعاګین هغه را لګي او صحابه کرام چې کمونه هغه سپکې ولې سپکې د دې وجنه چې د حضرت علی رضی الله عنه حقو او دې چې کمونه هغه ته ورکو او بکر صدیق رضی الله عنه ته ورکو دا ټول د هغه پزړه کې چې کمونه دشمنان دشمنی ساتي صحابه کرام سره نه الله فیسب الله عدوا بغیر علم وداغه سبو کې نه پوي به او ستا مشران هغه ته بدر دوی کذالک دارنګي زینا خسته کړو مون لکل امتن هر یوې ډلې ته عملهم عمل داغي ثم الى ربهم بیا رخ پل ته مرجعهم واپس ردی فینبئهم نو خبر بکې دي بما پاسو کانو یعملون چې کوي دي واقسموا بالله او قسمونه کې دي په الله باندې جهاد ایمانهم مضبوط قسمونه لئن جاءتهم کچر راشدی تا آیت نشانه معجزه ليؤمنون بها نو خامخا دی به یقینو کې پاغي باندې یقین به کیو به منی دا مشرکین ویلو مشرکین ویلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې منګ ایمان راولو منګ تیاریګو خو کچره دا د صفا ډیره منګ له د سرو زرو کوي نو سوال قبول شو چې او دا ډیره به د سرو زرو شي خو الله ورته وی پیغمبر ته کچره بیا وینه منله نو کړه بیا بوله عذاب ورکو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وینا وینا داسنه ځکه خپل امت باندې هغه ډېر مینو نهایت مهربان نو دا مطالبه غي کړو او قسمونه او کچ موږ به ایمان راوړو او کچر زمون خبرو منل شي او دا سفر ډېره د دسرو دروش الله وی لا یمنن بها قول پیغمبره انما الآیات بیشک نشانی عند الله الله سره دی دې دې کې سوې انما الآیات عند الله بشکا نشانه دا د الله سره دی معجزه دا الله سره دی د پیغمبر په اختیار کې دا نه دی وليس ذلك باختیار العبد امام غزالی رحمت الله علیه احیاء العلوم کې هغه وی چې دا معجزه او یا کرامت دا د انبیاو او یا د اولیاء کرامو په اختیار کې نه ولیس ذالک به اختیار العبد دا د بندگانو په اختیار کې نه ځکه پیغمبر ته وی انما الآیات بشک معجزه نشانه عند الله الله سره دی وما یشرکم اس خبره تاسو ان چې بشک دا معجزه اذا جات کله چې راشي لا یؤمنون بیا هم دی یقین نه کوي دی آیت کې مختلف توجیهات یو اول کافرانو ترې او قرا چې کم نن اغلا تؤمنون انسمانا وما اشعرکم او څه خبره تاسو ای مؤمنانو تاسو تاسو پتره انها چې بشک دا نشانه اذا جاءت کلا چراشی لا یؤمنون نو بیا هم دی یقین نکي بیا هم تاسو اے کفار یقین نکوي کچره دا معجزه راشي ان چې بشک دا معجزه اذا جاءت کله چې راشي لا تؤمنون لا یؤمنون لا تؤمنون بیا هم تاسو ایمان نه راوړئ بیا هم تاسو یقین نه کوئ یا دوی مؤمنان ته خطاب دی الله یو ما اشرکم څه خبره تاسو مؤمنانو انها چې بشک دا معجزه اذا جات کلا چراشی کلا چې دا راشي نو لام دې چې بیا زید دی یؤمنون آیا دی به ایمان وروړي آیا دی ایمان وروړي کچره معجزه راشي ایمان وروړي سو یا وما یشعرکم اس خبره تاسو لعدم ایمانهم پنشوال د ایمان د دی اعلم په معنا د لعل دی لام په معنا د لعل لعل یؤمنون کې دې شي چې دې ایمان راوړي تاسو مؤمنانو پته نشته تاسو وې نروړي دې ایمانو چې کله ته مسله بیان کې نو ستا خلاف په مليان او پیران دا براپورته شي او نوبت د مناظره او دغه دی چې کم نه به جوړ شي اله دای سو اله دا غلط او کړل اله په دې وسره خبره کو لیکن تب اکلا کې او تب مضبوطی وکذالک او دارنګي جعلنا غرزول د منګه لکل نبیین د پاده هر یو پیغمبر عدوون دشمنان خدا پیریان د شیطان نه د انسانانو د شیطان لږ زوروري مالک ابن دینار یو بزرگ تیر شوی دی هغه وایي چې دا شیطانانو د جنی چې کم دی نه دی نه دا انسی شیطان دا زورور دی ولی هغه وایي شیطان زخرف القول درغ وینا غرور د پاره د دوکي او زخرف یوي زخرف اتباع الابا منګه مشران کړی دی منګه غي پس روان یو نکله بوي اتخاذ الولد دا نه باندې او تاسو یې نه منئ منګه دی پسې زو نکله بوي قیاس فاسد قیاس فاسد چې کم نه نغوم دي ا تاسو نه منئ نماز استسقا کې چې کم نه دعا شته تاسو نه د پسې دعا نه منئ د قیاس فاسد چې کم نه کله کله هغه برام وخت کی او کله به اتباع الاکابر را مخ کی او مشران نه چې کړی دي پلانو دا چې کړی دي مونږ دا چې کو دا قسم زخرف القول غرورا دروغ وینا د پاره دوکي او دا کله کله خواهشات پسې بزي کله یو څه پسې بزي کله بل څه پسې بزي نه کله به تا ته وي یارانو کتاب کې راغلی دی کنه ولا نملة سودا فی صخرة السما ولو نملة سودا فی صخرة السما تحت جبل قاف کچر هغه باندې زما پیر نه خبردارو ناغه چې زما له دوچوي وای خدای دی وچی ځکه عالم غیب خو یو الله دی او علم غیب کلی الله یې چاته نه دی ورکړي او ته دوی دروغ وای نو یې د استاد پیروچوي مردار دي شي وای دا وای نه کله وای ولو ان مسلمن ځان نه به حجر لنفعه وی کچر یو مسلمان په ګټه باندې یقینو کو اعتماد کوي اوله فائدہ ورکي وګوره کتاب کې چې کم نه راغلي او کله وی ها دور مختار کې راغلي هغه کې شته دی چې کله ستانه یو شی روک شي نو عمر ابن حمدان یو بزرگ دی مصر کې دا قبر طرف ته چې کمنن سلويخ قدم واخلي او دا چغه به आवाज به وکي چې کچره تا ماته خپل رخصوي شي را واپس نکو نه زبر د اولیاء او دفتر نه وباسم وګوره چې کمنن دا دمر لوی د غشتره دې ته زخرف القول وي زخرف القول غرورا دا قسم چې کم نه تا ته دروغ وینا دا برا مخګي دا بزرګ بزرګانو خکارونه کړی خو دی اوس په بده باندې رابل پلانی بزرګ ویلی او پلانی ویلی عمر ابن حمدان چې کم نه دا غنو یا عمر ابن حمدان ان لم ترد علی زوالتی لاخرجتک من دیوان الاولیاء کچره تا ما تا خپل شعر واپس نه کو رک شوی نه زبرې دا اولیاء د دفتر نه وباسم دا سه وای پکې بازي نه بل براشي او نه نه کنه حقیقت نه بیان شوی وګور عبدالرحمن بابا ویلی دی کتاب کې راغلی عبدالرحمن بابا وایي چې په یو قدم باندې تر عرش پورې رسی مال دل د رفتار د درویشانو وګوره عبدالرحمن بابا دی او ته رحمان بابا وای عبدالرحمن باندې د رحمان وګوره هغه ویل دي چې په یو قدم باندې تر عرش پورې رسی مال دل د رفتار د درویشانو درویشانو وای هغه دانه ده کنه سړی دا د چې سمورات پیخلی هغه واقع د معراج ته اشاره ده چې دومره زر د الله پیغمبر هغه ورسید او شپه کې چې کم نه هغه بیا را واپس شي ویری دا خو هغه ته اشاره ده خدا د خپل مدعا ثابتولو د پاره رتب او یابس دا ټول چې کوم تا ته باغا را مخې ته کوي نه الله وایي زخرف القول غرورا و دروغ وینا د پاره د دوکي و عبر تار او باسی چر دغه سي او داغه د پاره به تاسو چې کمونو کتابونه هغه را مخ کی وای به چې پلانې جامع الرموز کې شته وای وا خو ډېر خو کتاب دی کله یال کونیه کې راغلی دی نه بیا به چې شریعت الاسلام کې راغلی دی نه کله به چې مشتمل الاحکام کې راغلی دی دا د هغې چې کم ننو کتابونه دي زاړو او دې کې دا اکثر رتبه یا به چې کم دی دا پکې شته او کله وی تذکرۃ الواعظین کې راغلی نبي ابوي دره الناسخين کې راغلي دي حضرت شیخ القرآن مو ته دره الماسبقین وي ا دره الماسبقین کې راغلي وای دره المازیګر کې نه دی راغلي چې دا دا کتابونه چې کم نه زاړو دا به را په مخ کړی حالان کې دا مسله د عقیده ده چې تم اولیاء را رسیدي چې الله وی نشي را رسیدي را رسیدون کې حاجت پر کون کې ستا صرف یو الله نه دا به په دورت المسبقین باندې ثابت ای په نور باندې کتابونو باندې به ثابت ای ودا په دغه نه ثابت ای او دروغ وینا هغه به چې کم نه را مخې کړی تا ته او کله وای چې شیخ الاسلام ابن تیمیه ویل دي چې شام ته بدرت موای ولی ویل تا اغواش دی الت اقتاب دی الت ابدال دی هغه ته چې کم نه کنزل مکوي وای سړی دا نه سوي داغه روایتونه هغه چې کم نه نسی نه دي هغه روایت چې داغه دو ابدال او اغواس بارک سمره دي هغه صحیح نه دي هغه مجهول دی وای شیخ الاسلام ابن تیمیه خو لا غیرت کړی او چې دا مجهول روایتونه دي نو تا غیر چې کم نه زور ور کوي زخرف القول غرورا و دروغ د پارا د دوکي زخرف ستوي زخرف هغه سستوي چې اوس پنه د پیتلو او بول ورک هغه ته زخرف وي پوه شي اخلک په دسترو ګمان کوي دا سری دا سې دی وای دا صحیح خبره او صحیح اقوال صحیح وینا وینا دا زخرف او دا قسمه قسم خبرې نو ته وای اوري اف غیر الله ای سوا د الله نه ابتغي ولټو مزو حکمن بل فیصله کوونکې هو الذی الله غذات انزل چر علی گل دی الیکم الكتاب تاسو ته کتاب مفصلا واضح بیان شوی ری والذین کسان آتیناهم الكتاب چې ورکړی موږ ته کتاب یعلمون پویګی دی انه چې بشکدا قران خو قران کې یو خبرم نشته کنه دا څه چې کم دین دا کتابونو کې دي نو ته وای دا زمونږ او ستا خبر دا د عقیده ده او قران په دې سره مکمل دی وتمت کلمت ربک او پوره دا وینا درستا صدقا پر اختنواله کې وادلا او په انصاف کې لا مبدلا ناغي وای یا ټیک دا خډیر ایتونه منسوخ دي کنه نو تا ته پته نشته وای نه منسوخ نشته ری لا مبدل نشته بدلون کې لکلماته وعده د الله لرا ودا څوک بدلول شي دا الله کتاب څوک بدلول شي یوم نشته پکې وهو السمیع العلیم او دغه الله اوریدون کړي په دې پارت باندې نبي ابتا ته وی یاره زټیک دا خو ته وګوره کنه چې چا سره خلق ډیر دی کثرت د چاره ا چې کثرت نو کثرت دلالت په داغه باندې کینو چې دا په حق دی نو وینا دا خبره نه ده قران وای وان تطیع کچری تابعداري وکیتو اکثر من د ډیرو د هغه چانه فل ارزي چې پزما کری یذلوکا وابلیتا عن سبیل الله د دین د الله نه ورکه د ډېر تابعداري دې وکړنه بل خو به دی واړی ان يتبعون دې تابعدارنه کوي الا ظن مگر د اټکل مگر د وهم مگر د ګمان و انهم ان ردي الا يخرسون مگر اټکلیان او ډېر پسې زما او په دې کې رد شرک فعلی او هغه سلور مسائل هغه چې کم نه ذکر کړي ناوله مسله رد تحریمات العباد واخره اس کې چې د الله نوم په اغست شوی دا مې چې موږ باندې دا باندې فکلوا پس خره مما دا غسنه ذکر اسم الله چې نوم واغستې شي د الله پاغي ان کنتم کچره تاسو به آیاته پایتنه د الله مؤمنین یقین کون کی وما لكم سشویر تاسو لرا الله تاکلو چې نه خوري تاسو مما داسنه ذکر اسم الله چې واغستې شینم د الله علی پاغي وقد فصل لكم او یقینا بیان بشی تاسو ته ما غسو حرم علیکم چې حرام شیری په تاسو الا مستورتم مگر اچ مجبور شي تاسو الیه خوراک داغیتا څه مطلب کم سیس چې الله حرام کړی دی هغه مخره ا د مجبورې په حالت کې به قدر ضرورت نه خیر دی او دې دی وقد فصل لكم او یقینا بیان بشي تاسو ته او کمانه دغه کې چې بیان شوی تاسو ته لسورۃ المائده کې لدا سورۃ خو 55 نمبر دی وغه 112 د سورۃ المائده نو نزول کې چې کم نه د مخ کړي نو بیا هم نه جوړیږي نو باز وی چې سورۃ النحل کې وراش نو په سورۃ النحل کې بیا هم نزول کې فرق دی هغه یو سل دریم دی بلکې هغه نزول کې د دې چې کم نه هغه مخ کړي او دا هغه روستره او د مخ کړي بیا هم نه جوړیږي غورم دا د حضرت شیخ القرآن نور الله مرقده جواب کوي چې دې صورت کې را روان دي هغه لس محرمات نو وقد فصل یقینا بیان بشی تاسو ته هغه چې حرام شوی دی په تاسو باندې او ماضی په معنا د مضارع داغه داسې کني دې ځای به وی چې بیان شي ویل تاسو ته کوم ځای کې بیان شي ویل بیا خو په نور نه پویدلو نو ځکه در شیخ القرآن وی دې ځکه فصله ماضی په معنا د مضارع یقینا بیان بشي تاسو ته ما سو حرم علیکم چارام شي دې په تاسو باندې الا مستورتم مگر اج تاسو مجبور شئ الی اغیتا زیارت ته بوته نه خشو ا دې سکه بنی آدم چې لا ساروی لا جدا بوزي انصاروی چې کم دینه خشو حالان کې داسې نه ده حضرت شیخ القرآن نور الله مرقده پنجاب کې میاما لیکو نو حال د کې سړی او دا غډیرو چې کم دینو امیخه وي زیات وي ناغه چې ته چا سحر پکړو نامې خراب شي بیراغ ماته چیرې دغه سي ډیر سخت خپو مې ولې وی چې بس مې خټول بس مري ای مې ښا زدار لم اچ ورغه نه جوړي بس کلمه به وی او هغه چپړ راغسته و دا غمی خې د سر لبه چې کم نن راچول لا حول ولا قوت الا بالله هل علی العظیم دا به وی جو بس می خو پاسیده اجو ټول په دې چل سره دا د الله کتاب چې وسره نه وي انا د هغې علم وسره معلومات نه کله دی یو خوا به منډه یا کله بل خوا به منډه کله وي زه بیمار شم کله به چې ساروی بیمار شم دا خواهشات پسې روانې و خواهشات پسې مد ان ربک هو عالم بالمعتدین وزرو او پریزوي ظاهر الاسم یعنی خکار گناه و باطن او پټ ظاهر الاسم شرک فعلی و باطنا او شرک اعتقادی و دا پریزوی ان الذين بشکا کسان یکسبون الاسم چکی شرک سیزونا زری سزا ورکړی شي دی تاب ما پاسو کانو یقترفون چې دی رضانه جوړون کړي ولا تاکلوا رد کی د نذور العباد چې د خلکو په نوم باندې منښت مکوي او دا مو چې دار پلانیس سانډه موږ منل دی چې لیم منل دی او فلانې شي منل دی ودا چې کم دی نه مکوي ولا تاکلوا مخری مما داغ سنا لم یذکر اسم الله چې نه یغست شوی نوم د الله علی پاغي باندې و انه لفسق او خامخا دا ګندګی دا ودا ګنده دی ودا چې کم دی نه مخری و ان الشیاطین بشک شیطانان لیوحونا خامخا وسوسه چی الاولیائهم دوستان خپل ته لیجادلوکم د دې لپاره چې جګړو کې تاسو سره و ان اطعتموهم او کچر تاسو تابعدارو کې ردی انکم بشک تاسو له مشرکون خامخا مشرکان مشئ و تاسو مشرکان شئ کدی پس تاسو لړئ نو نذور العباد او داغه قران رات کو چې نظر د غیر الله هغه چې کم دینه مخوري باقی د ائمه خپل مینس کې اختلاف چې یاره یو سیز هغه باندې کلمه پاتې شو په یره باندې یا قصدن دا څنګه لري نو امام مالک او امام احمد بن حنبل رحمهم الله اغي دواړه وی چې یو سیس باندې کلمه هغه نه ویل شو نو هغه سیس چې کم دی نو هغه حرام دی هغه منه دی چې پیر باندې اگر پاتې شنه داغي خړل امن دی حرام دی امام شافعی رحمت الله علیه مذهب دا دی چې کچره قصدنم پاتې شي قصدنم پاتې شي نو هغه سیزو هغه جایز دی هغه خیر دی او حدیث هغه پیش کړي چې د هر مسلمان په ځل کې کلمه دا پرته را او امام سه مذهب دار هغه وینا کچر یې ربانه پاتې شو کلمه او نه ویلا نو خیر دی او که قصدن نه وی ناشې مردار دی حرام دی په دې وجه الله وی چې نوم هغه واغسته شو هغه خوري او چې کله په نوم وانه غس شي د الله هغه ګندګي ده هغه پلیت ته هغه مخوري او من کان میتن ایا هغه څوک چې وی مړ هغه څوک چې وی مړ پس سره په کفر او شرک سره ان او من کان میتن اعسو چې وی مړ ان اے مشرکان مشرک دی اے بل جهل یا په جهل سره اے بل کفر یا په کفر سره مړ دی کفر شرک چې کم نه مختره فاحیناه نو ژوندې کوم دلرا بل هدایت للایمان په هدایت باندې ایمان طرف ته منګه ژوندې کو یا ای بالعلم یعنی په علم سره منګه ژوندې کو ای بعلم القرآن او په علم د قرآن سره تفسیر ماوردی دا نقل کړی ای بالهدایت للایمان منګه ژوندې کو په هدایت سره ایمان طرف ته ای بالعلم یعنی په علم سره نو ګرځو موږ دا د پارا نور نرنای یمشي چې د روانې به پاغه سراف الناس په خلکو کې کمن دې پشان دا چا کې دې شي مثلو کمن مثلو دې پشان دا چا کې دې شي فی الظلمات چې په تیارو کې لیس بخارج منها چې نه دی وطن کې دا غینا یو سره کفر شرک پروت دی تیارو کې پروت دی او بل سره د قران رڼا را چې ته برابر دی کذالک دارنګي زینا قیس شوی دی لیل کافرینا کافرانو ته ما آسو کانو یعملون چکه دی وکذالک جعلنا پینځمه غونډه دی دین قل کوي ار دې مطلب دار دا مخ کې نه سخت دره چټول وستا خلافي مليان وای پیران وای ناکارا او ورسره دریم نمبر ناکار لیډران دا ونستا خلافي او زړه کې به دای چیرې دا حق پرس په کله چې کم نه لرکو او د دینه به کله خلاصيږي نه چې لیډران هم ناکار راشي او د دین نه خبرې نه دا بیا ډېر لوی جنجالي ا چې پوی نو ملک سمي نو ټول بستا خلافي نو راپورټونه بجستا خلافو پتا باندې فتوی چې کم نه بلګي لیکن ته بداغي پروا چې کم نه نه ساتي وکذالک دارنګي جاننا ګرځول دې منګه فی کل قريه په هر یو کلی کې اکابر مشران مجرمیها چې مجرمان داغي لیم کرو د دې لپاره چې چل جوړ کی فیا په دغه ځای کې وما يمكرون او چل نه جوړې دي الا بانفسهم مگر په ځانونو خپل باندې وما يشعرون او دین پويږي و پويږي نه سکیمونه جوړي قسمه قسم چې کم نه پر پیغندې بکې اعتراضات پکې او تا ته پروګرامونه جوړي چې حق هغه په ست طریقه سره دباو کوي لیکن